یو چې عبادت د الله حق دی هغه باندې واقعات بیان کړل درې واقعات مخکې د نوح علی السلام هود علی السلام صالح علی السلام دیو مسله وا چې عالم په هر څه باندې الله دی نو ځکه عبادت حق دا غلي د دې ځای نه دوه واقعات ذکر کړي یو د ابراهیم علی السلام او یو د لوط علی السلام چې وګوره لوی لوی انبیای کرام دي او هغه د فرشتو د حال نه نه خبر ابراهيم عليه السلام فرشتي نه وی پیژندلې او لوط عليه السلام هم فرشتي نه وی پیژندلې جواب ورکول بیا واجب دي په جواب کې ډیرواله کول مستحب دي چاغج ویلی السلام علیکم نتو ته وعلیکم السلام ورحمت الله لګ ډیرواله کول دا خبره دا ثواب دی اوس ابراهيم عليه السلام خو هغه شانتي ویلي قالوا سلاما ابراهيم وی سلام ابراهيم ور زیادت نه کړي پکارو چې لګ ډیرواله کړي مستحب کارول ابراهيم عليه السلام پر خودو جواب چې ډیرواله بګشته هغه سلامن ویلو هغه دو په دو زورونه دي دا غي معنی دا ده چې نو سلم سلامن مونږ او سلام کو پتا اوسو او ابراهيم دوی سلامون علیکم لوی سلامتیا پتا سو د پخوانه ده دا هغه جمله اسمیه راوړه او دوام په کې فائدہ کی د دې وجه نه ابراهيم عليه السلام جواب بهتر دی دوام دی پکې جا ویل الحدیث تبوسونو نو یا پس کې ګرم بس کې قسم در باندې خدای پیښ کو چې یا پر ډوډۍ نه مخ یوز کو او ګرم پر ډوډۍ نه روز روز کو بیا وته بیا سره چې درې واړه در باندې چې کی او ډوډۍ په ټیم کې ملمانه صلی الله علیه وسلم چې ډوډۍ ټیمی نو بس راغله نو ډوډۍ نه خوړلې ډوډۍ ولا را بار کا کنه خوري نو بس نه بخوري دا وی خوړلې دا کنه دا خوړلې سبا هغه اعلانونه کوي چې مان دا خوړلې هر کرا چې ویلې د لاسونه د دې چې نه رسیدل دیتا ناشنا او غړندې لارا چې دې خو جوړې را دي خې نه دي واو جسمنهم خيفا او مخصوصه کړه د دینه یارا چې دا سړی ډیر خطرناک دي زما ډوډۍ د کنو پوری چې اراده بدل لري هغه کوم په نه خو نه خانو پوي شو او ابراهیم وتوي د دې توی راوړه د سورته هجر نه پورا کړي ځای ابراهیم علی السلام وتوي مونږ خو تاسو نه یریګو تاسو اراده بدل لري فرشتو وتوي یریګما نو فرشته سالم الغیب نه وي چې ګینه درړه په حال پوي دی چې یریږي نو د هغه ته پته لګیدلې وا خو ابراهیم متویل چې مونږ یریږو دنا ان ارسلنا الى قوم لوط یقینا مگر علی گلی شوی قوم لوط خزه ولاړه وا فضاحکت نو خوشاله شوا چې ملمانه خطرناک دي چې ملمانه څه دي خطرناک دي فبشرنا خوشالي ورلم دي د اسحاق چې ته خپل خاوند دومره خپکیږي نو زیر والا اسحاق بچي وځي کیږي شانډه خدای به تان دکی او الله بدل بچي درکی وهذا بالی شیخا او دا خاون مې بوډا دل سپین سره دل سپین ګیره دی نو دل سپین سره سپین ګیره زو سپین سره ما څه چل وکیږي دې بس چل کیږي دا خو به ناشنا مزینو ان هذا لشیء عجیب یقینا دا یو ناشنا کار فرشتو سره د خدای کار نه یانېږي هر کلا چې لاړ د ابراهيم نه یرا وجات البشرا او کار شو ته زیره یجادلنا فی قوم لوط مونږ سره بیا خبرې اترې کولې په اړه د قوم لوط کې چې سوای و تما زما بچای دی بکی زما ویری دی بکی او به شي خیر له خلقو سی باندې رستو براوړي دا خو صدقه نه چې ګینې بس ټک پټه کې مان راوړي او به شي او به مني مونږ سره خبرې شروع کړې بیا ان ابراهیم لحلیم اواب حکیم ډیر ناکامی وکنا دا ور کافر د سور ناکام کړي ان ابراهیم العلیم یقینا ابراهیم خامخا ډیر ناکامی او وا فریاد کوم کې راګرځیدون کې الله تا و ابراهیم ارزن هذا مخواړو دې خبرینا بدا فیصله دا انه قجام رب یقینا راغله فیصله رب دې او یقینا دی راتل کې دی تا عذاب نو واپس کړی شوی بس دا فیصله اوس نکیږي خبرلیږي نه دیمه واقعا لوط علی السلام ابراهيم عليه السلام فرشته نیو پیجندلې خو ولا لال کړو ولما جاءت رسولنا لوطا ارکلا چرای لوط علیہ السلام د فرشته سی اویم خفش په دی باندې خفکړ شو په دی باندې او تانګ شوا د دې د وجه نه سینا د پیدا خدا رس سختا نن به میلمانو څنګه حفاظت کیږي او را غیرتا را لته تقام د چې غلول شو الیه د طرف ته یو راون از غلول شو یعنی دا شاوت په سم د پاسه سورو دا شیطان په سورو او دا لکانو د امینه په سورا او سم نیغ را روان نه را روانو دا چې اوسم د قوم لوط په مذهب باندې او دا شک شکو غون تکیه شک کنګړه لکانه چوکرا باز چې چا خپل میلمان راشي دی او ته وی خریان ګره مونږ طرف ته بیا را چکر کا او دا وزیو ګره خریان نه شان دغه نه کې دی بیا هر چا ته خړای وی دا چې کمنو مرضی دی دا چوکرا باز دی بس فعلی دام چې کم دنو بعد عمل دا خلوه ګناه ده انتهایی غټه ګناه ده دا سزا مستحق ده خو قوم لوط کې ځنه داسې چې دا کار وتلیو خلاف او خراب خو هغه به هم چې کم دنو آسه چې د الکانو سره ناستو نزلی سلفون بس یو صافحون یو قسم داسي چې هغه ته د الله بلاس کې نیولې نو دا ولا خوند ور کوي دا چې کنجای بلاس کې نیولی او رواني نو دا ولا فون ور کوي او ځنه داسي چې سنفون ينظرون و يتحدثون ځنه قسم داسي چې هغه په دین بخکارما چې لاس مې ولا پلاس کې ور کړی او پلار باندې روان دا خورس پکار دی خلک وو چې وګوره د پلان کې ته وګوره او چوکره ځان سره پلاس کې نیولې نو دویم قسم دریم قسم په کې راځي چې ينظرون او يتحدثون چې هغه صرف په کتو اکتفا کوي او د خپل لکانو خبره ولا پنور کوي دا چې وسره ناشتي او بس یو څو خبره حکومت مشتاق سخن هو اس کلب میں گویا ہی نہیں اس لیے تصویر جانا ہم نے کینچوا ہی نہیں دا چې کمدنو چې دا ناشتي او غپ ولا خوان ولا ور کوي پسسي الکانو سره ناس دي ښا څنګه تر په ایمان او اساس قران وي رد لې وځي دا ولا چې کمنو بس پام ور کوي اسی دا دري واړه چې کمنو یو شان دي ګناګار دي دا دري واړه قومي لوت عمل نه د دې وجنه پایمو خو الکانو هغه سره چې کمنو غپ شپ لگاول او غي سره چې کمونو بیګری او لکانو سره ډیر ناس تپاس تکول دا د فتنې نه خالی نه دي دا د فتنې نه خالی نه دي دا اماردونه دا غي نزان ساتل فرض دي خصوصا اهل علم تفصیلا عوام القوم دا سدانه غني چې دا خصوصا دا د خلکو لا چې دا غي علم سره چې کمونو تعلقي دا خلک معمولی معمولی خبره نوٹ کړي شیخ قران رحمه الله تعالی چې وو نو شیخ ته د پنځیر مدذل العالی وی چې اول اول وړو تعالی کانو ته ناظره او ترجمه شروع کړل نو کزړه مدرسه چا لیدلې و مونږ په کې کال تیر کړو نو زړه مدرسه کې تشي کړکای کړکای وي تشي سم شي وي پکې او غټولې به کولاوي ټول وکولاوي ځکه چې بدنام خلک ډیر زر لګي او سپی جامع ته دا ډیر زر سرایت کی نو ټول چې کمنو کړکای هغه به کولاوي او وړا لکان وو ورسره ناسو سبق به وتوي دا سي چې شکمن داغون ته نظر لخرازي ځان سره ګرځاوم ما ځان شیخ سادی سره خپل ځای ګرځیدو او هغه خپل خپل ځای شیخ سادی سره او شیخ سادی د ټولو خلکو په مخ کې بدنامو او سادی بابا وی وی غرق بګنا هست لیکن مې ربط بابا هشت وی د خلکو په نظر کې د ټولو نه لوی ګناګار زم خو جنت ته روان یم ځکه چې د ټولو خلکو په نظر کې سادی بابا شکر بازو هغه خواغو دا غزدي یو خواغه وی دا زه د کس ځان سره د دې لپاره ګرځوم چې زه د خلکو په نظر کې درون نشم صوفیای ګرامي ای په ځای کې چې د خلکو په نظر کې څه نشم درون نشم بیا مې دې ډیر عزت کوي کا نو خپل دی ولارو ولکه بیا خلک خلکو نه معاف کړي چې چا نه پیژندو نو بدګماري به وکولا بعد ګماري به کولا نو دی وجنا اهل علم تبقیلا طلباء علماء ولا دا غیله د دې مرض نه ډیر زیات ځان بچ کول پکار دي او چې چا ته دې مرض سرایت کړل هغه نه الله د دین کار نه لري وامن قبلو کانو یعملون السیئات او بخوا دیو چې بد کارونه وکول نو سیئات کې دا ټول مانو ته اشاره وا سنفون یفعلون چې هغه وته کمنو بدکاری کولا او سیئات یو قسم چې کمنو چې بسته لاس پلاس کې نیول دا بوله خود ورکو او یو قسم چې کمنو یتکلمون و یتحدثون چاته به ورته قتل او غب شپ به وسر لګون دي خبرو بولو سور کو خوان ورکو ټول نظام بچ کول وکړ دي یا قوم هاولای بناتی زمون استادان مشران چي دي ټول تقریبا عبد الشکور شیخ صاحب اغل چې د سیبیګری الګ چاپی شروع کی وی پاس 47 نشته پاسا مال بچا پیر کې تعالی سنت نشته دی کان نبری دی دا چې وړو کې چنه نه سلو کو ته کې نظر لا وخرا ته چې زنانه به چې تعویز لراله نو غیله بهم نه لګو ویل فتنه یاره هیڅ پتن نه نه نه ویلګو کان نو دا غو احتیاط ته دا د خلک ته کمندنو نور نور څه خبرې ته نه جوړي کی دا احتیاط ته خلک هر عالم ته هغه ته چې کمونو خپل سړو دا د هر څه نه بهتر دی خپل زړه خیال ساتل چې د دې دا چې کمونو کم زړه ته دن نشو دا غي تعلق الله سره نه جوړیږي دا غي تعلق الله سره نه شي جوړېدلې چې دومره ګن یو زړه ته وردن نشو د دې باندې ثانوی رحمه الله تعالی تحفۃ العلماء کې او امام ابن قیم رحم الله الجواب الکافی کی ایغاثۃ اللحفان کی ډیر خل خل باسونو کړی دي ډیر ګنده مرض او انتهایی بدرنګ مرض دا چې ګمندنو دي د قومي لوط عمل فمن قبل کانو یعملون السیئات او خو دیو عمل کو عملونه کول ناکاره قال یا قوم نو ورتاغو وقام می هاولای بناتی دا زما د چم جنا کای دا ټول زکه مشر د کلی هغه ټول وړو ته بچی وي نو لوط علیہ السلام دا غی فلارو دا غی بچو پیغمبر او کنه پیغمبر د قوم سی فلاری نو دا زما بچی سی دی دا چم جنا کای د کلی جنا کای دا وی پاکستان سره پارا په صحیح نکاح باندې یعنی نکاح کوي کنه او یریږي د الله نه او مشرمې مال را بار د ملوانو کې آینشته پتا سو کې یو خيار تړې هغه یو توی تا ته پتا چې نشته د منګل را ستاپ دي بچو کې ستاپ دي د چم جنا کو کې مې حد کن سخواند وای نه کله تعالی ما نوري او یقینا تا ته پتا چې څنګه اراده کو هغه ورته ویل ون لی بكم قوا زما بتا سبحانه مټوي زور مې وي یا یا اوی لا رکن شدید یا ما زاینی ولوي او کله مضبوطه تا آبادی مضبوطه یا الا رکن شدید تبر مضبوطه چې دلته زما قام او قبيله وي تاسو به کثیر تاسو به داسې نیغ نه راتلی خو زما هیڅ څوک نشته دلته ځکلی کې سیمه مسافر یم بیا الله رب العزت په لوی لوی کولو کې لوی لوی تبر کې پیغمبر څخه لګو لوط علی السلام هغه کلی کې مسافر او نور خدای د ابراهیم علی السلام ټبر لوی خاندان د ابراهیم علی السلام رواره دي او خبر دا چې دغه کلی کې سو مسافر قال قالوا يا لوط فرشتو ته وی فرشتو ته پته ولګی چې ډیر خفه شو یا لوط اے لوتا ان رسول ربک یقینا من یستاذ رب دی لن یصل الیک بالکل نشری رسول تا تا نو د شپې وځ خپل بال بچته به قسم یان له تسیسه د شپه کې ولا التفت منکم او رسول نو ګریو تن تاسو رسو کتل سړی د مقصد نه پاتې کی رسو ونه ګوري په هیڅ کار کې دین کار ته دی بڑی والی نو اوه هلنګ شملنګ په در کې د سبحان ورستو باندې بچی تا ګوري نو خزه تا ګوري نو پلار تا ګوري نو ورور تا ګوري نو مور تا ګوري رستو قتل سړی مقصد نه سکی پاتې کی او بل چې رستو ګوري نو تاسو لکه دا مطلب چې په ظالمانو خپای هیڅ پر ظالمانو سي خپي ولا تفت منکما پرستونو ګوري او تم تاسو نه مگر بيبي دي ا ګوري دي خزر ګوري یقینا دا رسیدون کې دې تا هغه عذاب چې دې تر رسیږي به دیتا انما وعدهم الصوب یقینا چې کمنو لوز دې دې وخت سبا یعنی سبای ټیم کې سار وختي کې په عذاب راځي لوط علیہ السلام په وې ہے الیس صبح بقریب په فوې سهارو لکه سبا سهار ته پورې بدلې و ځامن پاتې اوس نراغلی او سبا سهار ولګه دې تبا کیږي هغه ته الیس صوف به قریب ادم رو وخت انتظار کېدل شو سارا پورې نشي کېدل الیس صوف به قریب عین الله سار نږدې لوط علی السلام ډیر خپه کړی دی فلما جاء امرنا هر کله چرال راغ زم عذاب جعلنا علی اصافلا نکړه ملان دې باندې دې لاندې الټا میکړل ا خداوندې کې هنګامه سار کار د قوم لوط را زه روزبر قوم لوط لاندې باندې کړل چې څنګه دې الټا عمل کو نو الله الټا کړل او چې الله به نه راوري نو رحمت دې کنه ګینه د سلری خو دې نه ندی هغه عمل دې شروع کړل مخ کې په سالون 15 پک 15 کال مخ کې په اسلام آباد کې کانفرنس کې د قومونو چې هم جنس پرستی قانوني روا کول غواړي هم جنس پرستی چې دا نو دا قانوني روا کول غواړي اوس هم دا جنس پرستای په جمهوریت کې سزا نشته دی خپل خوخه جوړ دی زنا ته سزا نشته نو چې په خپل خوخه د زناو کې څه خبره نه البته که چا په زور وکړو بیا باغ ګناي نو دا په زور کې دا کارونه دا د خوخه شی دی نو دا یې که په زور په خوخه وشو څه خبره نه ده وایي دا د اوسنو ظالمانو نه خو صدا کانی لري نه دي خو الله ډېر مهربان دی نو او د چا دواګانې وینو وما یا من الظالمین ببعید ان اذا کان الظالمان نسلری وایلا مدنا قام شعیبا دا واقع ذکر کی بالعبادت لله وحده عبادت یو د الله حق دی مدین والا تمرا علی گلو یو د دین شعیب علی السلام او یقینا یریګم پتا سبحانه د عذاب در دراګرون کلا وقام می پوره کې جو کو تول په انصاف باندې مکه مو د خلقنا خونه دا غي او مگر دې مکه فساد کون کی بقیت الله خیر لکم هغه پاتې ګټه چې الله درته کوم پاتې کی حلال پاتې ګټه خورده تاسو لا حلال او ګټه صحیح طریقې سره کتا سو ایمان راوړم کی آنے مذہب تاسو باندې تاسو کې څوکیدار دیو تو وی وشوایبا اصلات کتا امر کا آی حکم آی مزدی آی عبادت حکم کئ تا ته په دې خبره باندې چې پریګ دومنګا هغه څه چې بندگی یې کوي زمونږ مشران دا په اوله خبره ولا را دکو چې توحید دې نه منو وانا فلفیا مالنا مانشا لوط علیہ السلام شرعی نظام ته دعوت ورکړو شرعی نظام ته او دغه قوم چې وو نو دا سرمایدارانه نظام والو لکه اوس چې کم سرمایدارانه نظام چلیږي چې سواره دي په سواری غریب دی لا بکته زی او مالدار دی لا په برزی او چې څومره څنګه په کومه طریقه سو ګټل شي نه څه دی کوي ګټي خپل طریقې د خپل مال دې کوڅو کې د سر د غاړه لال کړل کوڅو کې د ګیډې د غاړه سکړل حلال کړل د مړه د غاړه لالو خو په کوڅې ته خو عام توګ دي خو یا د سر د غاړه یا د ګیډې د غاړه سکی حلالي نو کار څنګه سو هر سور کې واله او څنګه دی وال کپو سودی کپو ارسی کو بیمه باندې خو بس رات تیر او باسا نه دا سرمایدارانه نظام دی دا خلکو سرمایدارانه نظام والو وان فلا فی اموالنا ما نشان دا جو کومنګا په خپل مالونو کې هغه چې زمونږه خوخه یې چې زمونږ خوخه دا کار څنګه ګټو او کار څنګه لګو زمونږ په نظام کې د ګټلو هم حد دی طریقه دا چې په طریقه به سکے ګټي او چې لګای نو په دې کې خود مختار نه په لګولو کې خود مختار نه چې ته په څه خوخه نه پاغې دې سکو لګاوا یقینا ته ډیر صبرناک او خيار ها ته به ناکامي صبرناک په پلګه به صبر کول شي موږ نه پلګه صبر هر رشید ډیر خيار ها چې په دکان دی لیکل دي چې ناب تول کې به کمې نه کیږي گاګ ځان تراړای پوښ در باندې ها وا ور رشید ډیر خيار ها د گاګ راړول چل لري چې حاجی کی دکان ایک بات کی دکان انک الان العلیم الرشید یقینا دې ډېر را کامی اوس په خيار قال ان هو دې وقومي خبر مې کوي ان كنت على بينات من ربي قیم زب صاحب دلیل باندې طرف در خپلنا ورزقنی منو رزقا حسنا او راکړی مال رزق کستا او زه اراده نکوما چې خلاف حکم تاسو او لار شم هغه ستا چې منا کوم تاسو له داغې نه یعنی دا تاسو د ناب ټول لکه ټول نه کومه د کمی نه کوم منا کومه نو دا تاسو نه کوم چې تاسو منا کومه په خپل ورته سیمه روانه ما یعنی چې مولا بل د مسلې کې په خپل په عملي کې دا کار نه کومه ما اريد ان خالفكم زير عدنكم چې خلافكم تاسو او لار شم هغه ته چې منکم تاسو لداغینا ان اريد الا الاسلام اراده نکوم مگر د جوړې چې تر څومره می وسی فما توفيق الا بالله او نه توفیق زما مگر په الله باندې یعنی کمال د نیکه توفیق راکې او ګنا نه د بچ کېدو نه د وسوک راکې علی توکل تو پاغ الله باندې ځان سپارم او الله دې ورتل زمان وقام می دوم راجب بیان کړي د دې وجه نبی علیہ السلام وی وی شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء فانبیاء کې مقرر سره شو نا شعیب علیہ السلام زبردست بیان کړي وقام می لا اجرمنکم شقاقی راوت راتی ځنی کی تاسو سره مخالفت زمان تاسو زما په مخالفت کې دومره تیز شوی لکه چې عذاب ته بډی والی دي نو زما په مخالفت کې عذاب ته بډی مو وای دا چور سیږي تاسو ته پشان دا غسزا چې رسول قوم دنو قوم دو دو قوم صالح تا او نه قوم دلو تاسو نه سلري زه خو دعوت در کوم بخنو غواړي در خپل نه بیا راو ګرځي غدا یقینا رب زمانه مې قربان او ودود مینناک الله تابعدار سره توبه استر کو سره سکی مینه کوي قالو دیو ته یو شعیبا ما رب کو کثیر ما تقول نه پوی کو پډیر واغ چته وای پډیر نه پوی کو وای نه را کفینا ضعیفا یقینا موږ وینو تعالی رب خپل کلی کی کمزور ہے کمزور ہے ملګری دی نشته پارٹی دی نشته ډله دی نشته ولولا را تو کل رجمنا کنو قبیله دی نو موږ په کانو باندې وشته وی موږ به وشته په کانو لرجمنا لقتلنا کبیر رجم وما انت علينا بعزيز او نه ته مونږ باندې زور اور تاسو وترسي او کام کبي لګم بندرال ناراضي سړی عزيز وليدا هغه ته ها عزيز ولي در باندې د خدای نه ډېر درانه وقام می ارافی او ذلک من الله ايقام قبيله زما ډېر درانه د پتا سبحان الله نه او تاسو نیولې الله لپاره رسول شاګان خبرنه ګرځولې واخوا د ساګان خپلنا یقین رب زمانه پاغه چې کوي تاسو نو راګیرون کې وقام می عمل کوي علا مکان ته کوم د خپل وس مطابق انی عامل زیم عمل کوم کې د بیان زرد چې پته ورته لګي چې چال راځي عذاب چې شرمېدل راو من هو کاذب او څوک چې کمنو دروغجن انتظار کوي د تاسو سره انتظار کوونکو نه اور کله چراغ اعظم نو خلاص مې شعیب علی السلام او کسان چې ایمان راوړل سره ځنا په مهربانه زمون باندې واخذت الذين ظلموا سيها او نی ولا کسان چې ظالمانو ناری یو نارشو فاسبو فی دیار جاسمین نشو په خپل کورونو کې مړ پرات لکه چې نو آواز پدې کې خبردار هلاکت مدین والا ولا لکه چې هلاک سمودیان ولقد ارسلنا موسی بیااتنا د موسی علی السلام واقعا په څلورمه مسله ذکر کړي تسلی ساته کار څومره مقابل لغټي سپر پاوري او ډیر فوج والی ډیر وسلی والی خو خبره دا ده چې کامیابی بستای کامیابی وستای تسلی ساته مسره په نر باندې ورسوا او یقینا را لګل مې موسی علی السلام په معجزو خپل باندې پاتونو خپل او په غلبه صاحب باندې نو دا موسی علی السلام له خدای غلبه ورکړو یعنی دیر او پنځه دیر کال د فرعون دربار ته زیر فرعون په وسنه بریږي خو بس خدای ته د پستر کو کې ورولې نو وسلطان مبین او بغلب صاحب الا فرعون او ملئی فرعونیان او سردارانو ته نو دی روان شو په قانون د فرعون فتبعو امر فرعون دی روان شو په قانون د فرعون الا له الخلق والامر نو دی روان شو په امر او په فیصله او قانون د فرعون من احدث فی امرنا تمانا دیننا نفتبعو دین فرعون روان شوی په قانون د چا پسې فرعون پسې انی اخاف ان یبدل دینکم زیریګم فرعون وی دومره خپل نظام دی مزیدار الګو جنې په پار کې ناس تی په په پسې کړي اچولی امن خوشحالی ده مزیدار بلاس کنجه بلاس ګور کی رواني الکو جنې په یو ډس باندې ناسي هیڅ چې کمندنو دا هغه کې نشته دی او نت ټي وي ترقی څومره مزیدار هر څه مزیدار دي او زما یاره دا چې دا نوې لک چې راغله دی نو د تاسو دا نظام بدلول غواړي د جنا جنکای چې کمندنو کورونو ته دنه کول غواړي بورقي ورته فسرول غواړي د لکانو نه جدا کول غواړي دې را تکاری چې تاسو دا آسوده نظام خواهشانه نظام مزیدار نظام چې کمنو خرابوي نو خلک سو شو هغه د موسی خبره پرې خدا فتبعوا امر فرعون نن چې کمنو پاکستانیانو د فرعون په قانون روان دي دا الله قانون څه کړی دی پرې خو له کله الله قانون چا نوم واغسته هغه د دشګردوی انتها پسند کړی څه سنت وي ورته فتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشید انو قانون د فرعون سم سم نو تجدید ورو ګوري چې امن د خوشحالي د روډونو سفاری او بس ذکری پلچ پی نشتره او زبردست چللې دې په لبنور ته ونه ګوري چې الله په قانون برابر دی که برابر نه دی فما امر فرعون برشید رامن سوال وکړ خو سره د ایمان نه او سره د اسلام نه به سر ورد المورود ورده به بد ګذر دې ګذر کړی شوی چې دې په ورګټ شو ناکار ګذرو واو بیو فی هذه دنیا ولا غول شو بدای وسی فی هذه په دې دنیا کې لعنت او پرز قیامت هم نه ناسو کوئی فرعون خدای دې تباہ کی دا دالانت ته کنه بل ډاله دا ورکړې شوی ناکار ډاله ولا ورکړې شو نو دا دی دا ناشنا خبر د کولونه چې بیانون تا تا مینا قائم زنه دینا آباد دی او زنه دینا برباد فما ظلمناهم زیاته منو کړه په دی باندې خدای زیاته کړو په خپل ځانونو سولی فم شرک کو کنا فما اغنتانهم فائدہ ورنکړه دی لرا خدایانو دوی ا خدایانو له بیا فائدہ نه ټونی بلیر لیډر او اوباما بوش اقوام متحده ژوندیم کنه بریګیډ کرنل هغه بیا فائدہ ورکولې نشي قبر قصر فما نت انمالیاتم التي فائدہ نکړه دی لرا خدایانو د یاغا چې دی ورا بل الله نه علاوه من شی تیس چیز هر کله چراغ عذاب درب دی سیوا نه کړه دی لرا بیر تباینا فکذالک اخذ ربک دق رنگ دی نیول رب دی خدا اخذ القران چې اخلي چې کله ولي کونی وی کلیوالا وای ظالما او دا کلیوالوی دا کلیوالوی ظالما ظلم کوونکی چې دې ځان باندې چې کمنو ظلم کوي ان اخذه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي ان الله لا یمل الظالم حتا اذا قذون لم یفلته ثم تلا هذه الايه نبی علیہ السلام وی یقینا الله ظالم ته دمه کوي خبر ته کوي دمه کوي ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعودون چې الله یو ور صبر کوي نظام د زور عمر برابر دی نو الله ډیر مهلت ورکړي ډیر واګي تسکړي ډیر واګي خو اذا اخذه نو لم يفلته چې کله راونی وی الله نو بیا تخلاص دې دلې نشي وای ظالما د ظلم حکومت هغه نه پاتې کیږي چې ظلم کله شروع کی نو بیا نه پاتې کیږي وای ظالما ان اخذ ولیم شدید یقینا نیول الله دی درناک او سخت ان فی ذلک الایا یقینا پدې کې خامخا نه خدا د پاره دا غچا چیریږي د عذاب د آخرت نه ذالک یوم مجمون دا غرض تراون وکړي چې د خلق او دا غرض حاضر کړی شوی ټول مشهود د گواهو رسنو یو علامه د زړه سختي دلی چې هیڅ مسار نه کوي دویم دا چې سړی له خپل ګناوونو د الله د یاره نه جړا نه ورځي په خپل ګناوونو باندې او د الله د یاره نه ولا جړا نه ورځي او دریم رغبت دنیا کې ډیری دنیا کې چې کمدنو ډیر زیات رغبتي او دریم وګدو وګدو امیدونه لري څلورم وګدو وګدو امیدونه دا د بدبختۍ علامې دي د نیکبختۍ علامې د مقابله کې دي چې زړه نرمي او ګناه باندې زر جاړي او امیدونه لړن لړنی د دنیا نموړي او حیا پکې ډېر وي خالدین فی عام شوی پدې کې ما دامت السماوات ولا ترسو پوری ما دامت السماوات ترسو پوری جوی زمکا اسمانونه الا ماشاء ربک مگر هغه چې خو خشي درپتا یعنی مطلب ماشاء ربک خو خشي درپتا نو دیله به ور نه علاوه بل عذاب ورکی د دې ور نه بدل کی واورې ته به سکی واړی نو بدل به کی دا رب دې خو غلنو الا ماشاء ربک یا دا دنیا سره لګي مگر هغه څوک چې خو غشي درستان ایمان ورته نصیب کی او دنیا کې ته ایمان سکی نصیب کی نو همیشه دوزخی نشي ان ربک فعال لما یرید یقین رب دې پاسانه کوم کړه دا چې را دیو کی اور چا کسان چې نیک وخت کړی شي دې نه یو بجات کی همیشه یو بده کی تر سو پوری شي اسمانون او زمکی مگر آغا چه خوشی دا اللہ اتوان غیر مجدوزو او یقینا من خامخا پورا ور کوم کیو دی لرا برخه دی غیر منقوص بيد کمی دلنا بيد کمینا ولقد اتینا موسی موسی الكتاب یرا قران په یو ځلونه راځي کبه یو ځل راغله موږ منلې خدا چې لګ لګ راځي معلومیږي چې ځان جوړي یقینا ورکړم موسی علی السلام ته کتاب نه اختلاف وکړ چې ودی کی او کنو فیصله چې تیر شوی دا طرف درب نه دی مخامخا فیصله وکړی شو ترمیان زدی یعنی وقت ولا مقرر دی او یقینا دی خامخا بشک کی دی نه وی قرارا واینا کل الله مال وفی انهم او یقینا هر یو دینا خامخا راپورته بکړی شي لما یبعثنا هر کله چې راپورته کړی شي لا یوفیانهم ربک مالهم خامخا پورا ورکه ورکی دی لره رب دې عملونه دی وان کلن او یقینا هر یو دینا لما یبعثنا هر کله چې راوجت شي نو لا یو فی انهم ربک اعمالهم پورا ور کړی شری ګرام بلونه دی یا وان کلن الا لا یو فی انهم ندی اس یو تند دی دا مگر مگر پورا ور کی دل را رب دی وان کلن ندی اس یو تند دی نا لما لا یو فی انهم الا علی وفینهم خامخا پورا بور کی دی لره رب دی رب تا چې کمنو عملونه دی یعنی جزاء عملونه دی انه بما عملون وخبير یقینا غلار پاره دی یقینو خبردار فاستقم نو چې کله دې تدار چاته د خپل برخ ملاویږي نو بس چې حالات دادی او واقعات دیو ماوریدل نو فاستقم چې د انبیا واقعات دی واوریدل او حالات دی ولیدل چې ظالم به تبا کیږي او نیکبخت به کیږي بچ کیږي نیکان او تابعدار به بچ کیږي نو بهادرای سره مسله بیان کا فاستقم کما امرتا مکلک شاله کې د حکم کړی شوی دی اوازو کو تاب ما کا شرا ګرځیدل سرستانا ان ستا دین ترا ګرځیدل دی او تا تا ولا تدغو سرکشی مکوای ان دا الله د حکم نه سر مو باسی انه بما تعملون بصير یقینا الله نے پارا چې کوی تاسو لیدونکو مبتدین ته او مشرکین ته ما وړي ولا ترکنو الى الذين ظلموا چې چا ظلم کړی دا هغه مرسته مکوا دا هغه مرسته او تعاون مکوا او ظلم شرک دی ولا ترکنو الى الذين ظلموا چې کومه سملای کې قانون د شرک پاس کیږي او کومه سملای کې قانون سازي کیږي دا غیر کول م جوړېږي کنه دا غیر په منه ول جوړېږي الا قليلا ممن جئنا منهم مگر لږ چې کمنه دا غنا فلولا كان من القرون اولي اولي نو دا پیړونا چې مکه تاسو نو اولو بقیا یعنی باغی کی کدا حق بیانون کی وی او د فساد نه باندې کون کی وی د شرک نه باندې کون کی وی نو الله رب العزت به تبا کړی نو خو پاغی کې چې کمندونو د منکر رد کون کی نو نو الله تکل تبا کړی مگر لږ دا غنا چې خلاص کړی وي دینا واتوا الذين ظلموا ما اتركوا او تابعدار شو کسان چې زیاته کړو واتوا الذين ظلموا او تابعدار دیا کسان چې زیاته کړو دا وی اتركوا فيه روان شو کسان چې ظالمانو پاغه سبب چې مسپړې شو بده کې او دی مجرمان او نه رب دی چې حالات کې کلیواله د وجد ظلم نه او هغه مسلمون یعنی په ظلم د په دې کې چې الله به کې ظالم شي او اهل د دې مسلمون جوړ راوستون کی اصلاح کوم کی یعنی سره د اصلاح الله نه تبا کی ولو شاء ربک خو خو رب دی نو خامخا ګرځول به خلق امته واحده ډله یوا ولا یزالون مختلفین او همیشه وی دي اختلاف کوم کی مگر هغه چرامو کی رب دی مگر هغه څوک چې رام پیو کې رب دی او د دې لپاره الله پیدا کړی دی دا دنیا کې دا کش مکش ده کنه ګلهای رنگارنګ زینت ہے چمن کا اتفاق کو بجنت کی وتمت کلمت ربک او پورا را فیصله رب دی پورا استخاخ پورا کلا کلا کشوی دا فیصله رب دی چې خامخا ډکوم به دوزخ د پیرانو انسانانو ټولو نه د مشرکانو نه وکلا نقص علیکا او دا ټول بیانوم تاسو د پیغمبرانو د واقعاتو نه هغه چې کله کوم به تاسو لو یو فائدہ چې به دې سره د باندې ځلک لکی وجا کفی اجر اراغه تاسو په دې کې آکو انسیت وموعظه نصیحت و ذکر للمؤمنین او یاداش د مؤمنانو لپاره وقل وایا قوم للذین کسانو ته ایمان راوړي عمل کوي علامه کانت کوم په خپل وس مطابق یقینا موږ عمل کوونکی وانتظرو انتظار کوی نه منتظرون یقینا موږ انتظار کوونکی ولله غیب السماوات والارض او خاص الله دې پر د اسمانو د زمکه دا یو مسله عالم الغیب الله دې ویلی یرجع الامر کله هغه الله ته واپس کوي ټول کارونه فعبدون عبادت کو یہ کیواز داغو دا دویا مسئلہ و توکل علیہ او پاک اللہ من جان سپارا نو تب مسئلہ بیان کا تسلی ساتا کامیابی ساتا فما ربک بغافرن ما تعملون او نه ربنا خبره باغی چې کو پاغ با نامه دا سره چې کوي تاسو هغه تاسو معلوم دي د دای بیان او ته معلوم دي د دعوت رسون کی بیان او د خلکو منل او نه منل او ته معلوم دي هر تعالی وداغه مناسب بدل ورکی سورۃ یوسف مکی سورۃ ده نزول کی درې پنځوستم نمبر دی 53 پر د سورته هود او مخکې د سورته فجر نه نازل شوی دی ترتیب د سوراتونو کې دولسم نمبر دی پس د سورته هود نه مناسبت د مخکې سورته سره اوله وجه کم واقعات کم مسائل چې په سورته هود کې بیان شو نو مکه مسائل سورۃ یوسف کې بیانې په واقعې د یوسف علی السلام باندې چې هغه جیل کې دا مسله کړې و چې عبادت صرف د چا حق دی نه الله او آغا او پلاری لوی لوی هستایوی پیغمبرانو خود پټو نه خبردارو نو دا واقع چې ته بیانې نو معلومه شو چې ته حق پیغمبري تسلی ساده او مسله بیان کا نو هغه ټول مسلې دلته هم بیانې دوی مواجه مخ کی صورت کی وی فاستقم کما امر کلک شه دلته مثال بیانې لکه چې یوسف کلک شو و ما توغا و ما رکن سرکشیوم نو کړی او د ظالمانو مرسته مو درېمه وجه مخکې صورت کې وی ان الحسنات یذهبن السیئات نیکو سره سختای ته ختميږي خوشحالي راځي نو سورۃ یوسف کې وایي لکه په یوسف علی السلام چې بیا خوشحالي څه شو نمونه یې کوي مخکې صورت کې وی فاصبر صبر کوا نو کما صبر یوسف و یعقوب دلته د صبر نمونه کوي لکه یوسف علی السلام او یعقوب علی السلام چې صبر کړو د سورۃ یوسف په اخر کې وی وتوکل علیه الله تزان سپارا نو دلته د توکل فائدہ ذکر کړي فائدہ د توکل ذکر کړي داود صورت عالم الغیب الله دی او عبادت د الله حق دی او تسلی نبی علیہ السلام ته دا درې مسلې بیانې عالم الغیب او ورسره متصرفم د یوسف علی السلام د واقع نه بیانې د صورت خلاصوم ابتداء ترغیب ال قران دی او څلورم آیات نه تر آیت نمبر 101 پوری واقع د یوسف علی السلام ذکر کړي دغه مسلو د پاره چې عبادت دی یو الله حق دی عالم الغیب او متصرف هغه دی بیا وروسته تسلی د نبی علی السلام ته وروسته نبی علی صلوات و سلام ته تسلی ده امتیازات د صورت واقع د یوسف علی السلام تفصیلی دا لوی امتیاز دی او په دې کې بیا ډیر زیات نکتی دي هر یو نقطه ځان له امتیاز ده امام سیوطی الحاوی کی ذکر کئی چه کره بعض السلف